نو دا امتحان دی چې ورګه ته یریږي د الله نو کنه ورګه دې یاره شتاو کنه د الله نه دارنګ خوف د دې تعلق د زړه سره دی نو هغه مخکې کزه کزړه په بدن کې بادشاہي نو دوی والجوع یو په لوګي سره امتحان راولي الله په لوګي شکل کې دنیا دا امتحاناتو مرکز دی الله پاک داسیم کړی د انبیاو نه دنیا په دې مخ اوچت خلق نو نو انبیای پکې ټوګی کړی او دای سره خوراک دومره نه چې ځان په مور کې او لوګه په ختمه کی نبی علیہ السلام په کجورو گزاره کړی دا ترکاری په ځای به سرکه خوړه وې د دې نه بل بهتري ترکاری نشتا سو سو ورځې په کور کې اور نه بلې دا لقد جعل لوګا د روزي په شکل کې لکه په صوم دا هم د الله امتحان دی کوم روزه ولي سن د الله په خدای تو کې زیادت خو نه راځي او کې نه دي سن څه کمې هم نه راځي تا ته وي پښمنی نه به تر ماخام خواله د کې ور کوي وې مړه دی باندې زده تر تر شوی ما ډېر تکلیف می تیر کړی دی او زما وسره نه کیږي نو ډېر خلک چې زکات بیا نه وباسي دارنګي صدقه ظاهره خبره ده چې ظاهري کې سړی صدقه د مال نه ورکوي نو مال خو کم ښکاري کنه کمیږي او چې لا تکلیف یې په تیر کړی خو زکات دې سره مال کې برکت راځي صدقه دې سره مال کې برکت راځي او دا ګور امتحان کوي الله پتا چې تاله درک او استاد وي غریب سره امداد وکړه ولې دا غریب الله نه پیژني سي چې تاله دومره ډېر درکول خو هغه به ورکړي وي او دا الله ته ګران هغه ته نه دی خو چې یو کونه ویلې ونه ټول به مالدار دی دا امتحان دی دا غریب الله مالدار کولې شو په مالدار امتحان کوي چې دې زما حکم منی په مال کې کنا او په غریب امتحان چې دې صبر نه کار اخلي او کنا ونقص من الاموال والانفس نفسونو کی کمی کله بیماری راوړي انسان بیماری چورېګه دی او صبر کوي او کنه ډیر خلک بیا په باباګانو پسې شي ویره کدی سره چې د سړی سم شي خشي میو کې الله پاک کمه راولي فصل له وکړه باغ له وکړه وغه میوه و نکړي موت الاولاد چې واړه بچي بدل اخلي ابد لوجني او مقصد پکې ابتلا او امتحان دی حدیث کې راځي ما شرط ثمرۃ الفؤاد په حدیث کې ویل شوی دی پرشته لاړې شي دی او بندا د ماشوم بچی نه روح نو هغه ورته وایي چې یا الله او داغه د ظلم یو کوم راوغستا نو الله او توي دا بنده خو ډېر خپاو ناغه سوي پرشته او توي الله په دې حالت کې ماغستا حمد او ثنا وي نو الله وی خان په دې وخت کې هغه زما حمد او ثنا وی نو تاسو گواشه چې ما ته بخنه وکړه او اغل په جنت کې کور جوړ کې واغی تنم کې د بیت الحمد چې په دې وجه الله ولدا ورکی چې د په دې حالت کې د الله حمد او ثنا وی الله وی وبشر الصابرین زیر ورکا صبرنا کوتا چې د ټولو حالاتو کې صبر کوي یا الله صبرناک سوق دینو داغی تعریف الذین داغ کسان دی اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دیتا مصیبت کول کې یو کلوی ها نکره دی لراوړه تعمیم ته اشاره دار مصیبت چی سهل ابن عبد الله سے وہی صبر دو قسم دے یو دے صبر عن معصیت الله د الله د نافرمانی او د ګنا نه صبر او چې کوم سړی کې دا صفت راغی نو دته مجاهد وای په هاذا مجاهد او دویم دې صبر علی طاعت الله د الله په طاعت باندې صبر او چې کوم سړی کې دا صبر راغی نو فهذا عابد د تعابد وای یعنی صبر صرف دا نه چې جاړه ما مصیبت راغی نو بچاړه ما صبر کې اقسام دي کله چې د ګناه وخت دی ګناه ده نو دغه وخت کې صبر سره د ګناه نه ځان بچ کول اگر که تاسو تزړه کی اگر که تاسو مجبور کې خود په تکلیف ځان کلک کې او ته ګناه نه کې دا صبر عن المعاصی دی د قران او د سنت په احکاماتو ټینګېدل قران ډیر خلک وایي خو ګوره صبر په ډیرو کم خلکو کې دی بیا او روین سے وای تر کو شکوا صبر دارې چې بنده ته شکایت پکې نه الله ته صرف شکایت کې زنون مصری سے وای صبر هو الاستعانه بالله الله رب العزت باندې امداد مختلف او علماء لیکلی دي التسهیل ابن جزئی وی قرآن عظیم کی الله پاک صبر طرف ته د اویا کرتو نه سیوا ترغیب ورکړي دي خان په قرآن عظیم کې الصبر اکثر من 70 موضعا د اویا کرتو نه سیوا دي او بیا غلی کی چې صبر د دې اقسام دي یو صبر علی البلا په مصائب او په تکالیف باندې صبر چې تکلیف راغی نو الله ته په غصه نه کې ایو سره باندې چې بیمارو نو چې ډیر دا اډو کو د درد نه تنگ شو الله ته په زور نه پیږي زمانه چې دنه اډو کې مات بلخا نو الله باندې به شکوې نه کې چې الله ته په خپل زور نه پیږي او زری ملک ته معتبر کړ بس وی چې الله خوخه ده زما خوخه ده ها دا وتوي الله زه کمزورې ما زه د دې دومره سخت امتحانونو رټینګې نه یم الله ما ته احسان کی دویم صبر علی النعم دی نعمتونو باندې صبر داري چې شکر د الله پیدا کی بل صبر علی الطاعات طاعات دا دې چې د الله تابعداري همیشه کې خیر العمل ما دی ماله بهترین عمل هغه دې چې همیشه کې چې کله کې او کله نه دا خو بهتر نشو بل دې صبر علی المعاصی د ګناونو نه صبر لکه یوسف علی السلام څنګه منډي وای تجیلی برداشت کو خزنای و نکړه دانوی چې بس مجبورې نه بل زنا وکړو نو ګورا دغه بل انعام سورته زمر لګراواله وای آیت نمبر 10 درویشتمه سپارا سورته زمر دا انعامات شو د صبر دلته وای چې اولایک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا کسان چې په دې به برکتونه طرف درب د دینه مهرباني به رحمت به اولایک هم المهتدون دا کسان دې هدایت مندون کې ان الصفا والمروه من شعائر الله دا اوس اخیری سبحان هما او په دې باب کې دویمه ده چې ته سعی بین صفا او مروه کې او مونږ ته د بوتانو عبادت مکوا په دې هم په خوا بوتان تیر شوی دی کنه نو ته د بوتانو عبادت په خپل کې نو داغي جواب دا خو د الله د شعائر نه دی دا شرک ورستو خلق شروع کړو اصل کې یو واقعار داسې شوی و چې د جاهلیت په دور کې په بیت الله شریف کې یو سړی او خزي زنا کړی و بیت الله ته دننه شو او پای کې بدکاری وکړه د سړی نوم اوصاف او د خزي نوم نائله نو دا دوار بیت الله ته لاړل او الته پکې بدکاری وکړه چې کله بدکاری وکړه نو الله پاک په هغه زید د دې شکلونه مسخ کړل او دا غینا دوه غټې جوړې شوې هغه سړی نه جدا غټه او دا غي خزه نه جدا نو دای راولګیدل هغه صفا دا سړی چې ورو دا غنه کانې راواغس او هغه په صفا ډیرې باندې کې هو غونډې باندې او زنانا غیر راواغستن په مروای کې هو د سوق په خلک کې برت لراتل بیا ورو خلق چې دنه ول عبادت شروع دا پته وته نو چې دا دې څه شي وې دې چې دنه کمال نه خالی نه دي عبادت ولا شروع کا چې عبادت شروع کا مسلمانان راولګېدل او دا دواړه بوتان مات کړل چې کله مکه فتح شو او لري کړل دا دې زیاده نو دوی به بیا ویم چې دوی له خو په خوا خلک دی لراتل چې هغه به چې دنه مطلب ور عبادت کو او د مسلمانانو په لکه داسې شک راته چیرې مون خو دې راځو خو دې له په جاهلیت کې خلک راتلو او صاحب اولادینه به حاجتونه غوښتل نو دا غي جواب چې دا خو دواره د الله د دین نه خي دا عمل خرست خلقو د ځان نه وکړ د ته وکړ د دې بداسې مثالی لکه دا جمعه د موز د پاره وقف دی او پدې کې یو سړی تصویران راوړي او مخه ته ولګي نو تصویر خود ګناه دی نو بیا پدې کې منځ مکروه شو نو اوس بدا مطلب نه چې تصویر ته تاغلی کا وسم کې نه پکې منځ نه کی اوس صفه شو دا مخکم جمعه ته تصویر پکې روسته خلکو ولګاو تا ته ختم کړ نو اوس پکې منځ کوا کنه یا وو جمعات د الله د دین لپاره وقف وو خلکو پکې شرک شروع او دلته پکې غیر الله ته سجدي لګولې تراله او تاول هغه د شرک اړې ختم کړي اوس ما جمعه دی واپس د الله عبادت پکې کوا نو دا خو د الله د دین نه خوي خلکو پکې روز کو شرک شروع کړو ختم شو اوس بیا پکې د رب عبادت جایز دی صحیح ده علماء لیکلي دي کل ما کان معلما لقربات يتقرب به الى الله تعالی هر هغه شی چې هغه نه خي د پاره د دې چې بنده په الله ته ځان نږدې کوي نو هغه شعائر کې راځي ان الصفا والمروه یقینا صفا او مروه من شعائر الله د نخو د دین د الله نه دی حدیث کې راځي من با طواف شروع کوي نه سعی شروع کو د صفا نه ولی قران کې الله ولوم د صفا ذکر کړی دی نو طواف کې نه سعی دا شروع کیږي د سنا د صفا غونډې نه او اخیری ختميږي په مروه باندې دا چې طواف کې پرې دواړو نو سوال راځي چې طواف د بیت الله نه کیږي او دلته دې ته طواف وي نو علماء لیکلي دي دې ته طواف تقریبا وایي غلبه ورکړلان دې سعی له طواف باندې وما طواف له سعی باندې اصل کې بیت الله کې طوافونه ډیر کیږي نو بس هغه سړی مې تعبیر پسو ک په تواب باندې وک او چې کله لاړ شي بیت الله تعالی دې موږ ټول بوزي نو کوشش دا وکړي چې توافونه ډیر کوي ځکه چې نوافل خو ته ارزه کې کولای شي دلته به بیا وکي خو توافونه چې ده هغه بیت الله پورې خاص دی او هغه بیا بل ځای کې نه کیږي نو تواب ډیر وکا تلاوت بم ارزه کې وکي خو تواب بیا صرف بیت الله پورې نو کته وګوري 24 غنټه خلک د بیت الله نه توافونه کوي ارته نو زکه وای چې ایتو وفبهما او دویم دا چې ذکر د تواب دی خو تواب نه غیر چا پیر مراد نه دی چې ګرځي تواب په معنی د ډیر تلو راتلو لکه سورت نور 58 کې چې راځي بعدهن طوافون علیه دا درې وختونه خو د پردې دي د دې نه پس که بیا د ماشومان تاسو کړه به تاسو راځي نو راتلې شي ولی علت سره طوافون علیکم طوافون دا معنی چې دا تاسو نه غیر چا پیرتاوی یا تاسو د کورا خوزی او راځي ډیر تلون کې راتلون کې پتا سو سمطلب مشر انسان بالغ چې چا کرزینو بی اجازه ته بنځي ماشومان چې ما نابالغ دي کدا چا کرزینو اجازه ته ضرورت نه زی زیری خدای اوقات د پردی دی هغه کې نه او دا غي نه بغیر هغه درې اوقاتو نه بغیر ک بیا زینو اجازه دینه غواړي ولی بار بار اجازه غوښتو سره سره تکلیف دی یقینا کسان څه مطلب ګورا تواب خو فرض یا واجب هغه چې یو پر لاړ یو تواب دی او کوستا عمره وشو درې چک چک و چکر دی بیت الله نه وای او سو چکر دی سب بین صفا او مروه وای خو که سره نفلی توافونه کوي کوي کنه عمره دی وکړه بیا زته وافونه کوا څه ګناه نه ده ډیر ثواب دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات اوس ربط لما سبق سره سره ربط داله چې مخکې سوالونه او جوابونه ذکر شو نو سوی چې ګوره دین بر چانه نه پټه کې خلک اعتراضونه کوي کوي او ته به دین نه پټه مساله ښکارا کا او کچا پټه کړه نو داغي سزا ان الذين يقيننا كسان يكتمون چې پټي ما انزلنا من البينات چې بیان کړی دی مونږ یې لاره خلکو ته په کتاب په کتاب کې اولائک یلعنهم الله دغه کسان لعنت وي په دای باندې الله ویلعنهم اللاعنون او لعنت وي په دای باندې لعنت وي کی نو دا الله د لعنت څخه مطلب چې الله په لعنت وي لعنت اصل کې ویل کېږي البعد عن رحمت الله دا الله د رحمت نه لري والی ته دا انسان به الله د خپل رحمت نه لري کی یلعنهم الله دا مطلب ویلعنهم اللاعنون لعنت وای په دې لعنت وای کی دا لعنون سوق دي ګناه ته ځان لکه او خیره د تراټول حیوانات کې ولی ځکه چې د دې انسانانو د ګناونو د وجه ناغي باندې مذاب راشي کنه باران نه کیږي نو هغه تکلیف نه ګړی را روانه شروع شي نو ټول حضور غواري ترسي ته ته کوټه ته وتاخته نو آئی تم تکلیفی کنا اور راشی تندر راشی توفان راشی نو تو خبت بچی او یا که حلاک شی خدا گناہ نکل نو آغا ستا دا گناہ دا وجه نتبا کی آغا هم در بانی لعنت ہوئی الا الذین تابو اوس دې کې هغه خلک چې هغه د ګناهت نه بچ دي توبه ایسی نو ټیک دا په دې کې نه په دې کې د عالم د توبه شرطونه دي ځکه مخکې د مسالې د پټولو نه منع رااله نو چې کوم مولا مساله پټه کړې و او اوس وی چې زمانه الله ته توبه بیا به نه پټو نو څه به کول غواړي نو دې کې د عالم د توبه شرطونه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا درې شرطونه دي یو هغه خپل عمل پر خودل دا غي نه راګرځیدل بیا به مثلا نه پټې ته او الله نه معافي وغواړه دوی مینده کې خپل عمل سم کا او دریم صرف توبه او عمل سمول نه دي خلق تبوم بیان کې چې دا مسله ما تاسو نه پټه کړې و یا ما غلطه بیان کړې و اوس زه خپل غاړه آزادو ما حقیقت دار چې دا مسله داسې ده وبینو د شته په الله نه معافي وغواړي آینده کې خپل عمل سم کی دریم و بیانو او چې بیان یې وکړ نو دریم شرط د مولای سے په توبه کې دارې چې دینه چې بس خالی خاموشي کې ځان سب کنا دی به بیان کې چې ما تاسو ته دا خبره کړې و که چا زمانه ویلې او نن په عمل کې چې زما غل آزاد دا خبره زما غلطه و دا په خوانو مليانو بداسي کول ته وګوره څومره مسائل د امام ابو حنیفه دي چې مخکې کړی دي او بیا وی د دین رجوع وکړه اعلان به وکړه دا خبره صحیح نه ده صاحبینو قول ته براغه د بل امام قول ته اوبه پرې خو څومره مسائل د امام ابو یوسف هغه نه هغه رجوع کړی امام محمد کړی دا امام زوفر کړی دا خو په دې وخت کې بده سي مولا صحیح نه کی چې هغه د خپل وی خبرې نه رجوع کی چې توت ته بکیان ویلي کړه قسم دې کړه تمام خلک ور باندې ستړي کېږي وایي او بیا وایي چې نه نه خلک به خینه پوي یو ځخه پويګم دا بالکل چې دنه بکیان نه خان خپل خبره نه اورېدل موړېدل پکې نه وي لو به مستړی کوه دلته درې شرطونه د امی سړی توبه اگر ازی بیا رسو په سورته آل عمران کې رواړه وا تاسو آیت مگر هغه کسان چې هغه توبه وستا رستو د دینا او خپل عمل برابر ک وبینو ټکه پاکستان نشته کنه دا ولې می ته د بیان ضرورت نشته تا چې مخکې سکړی دی الله دې تمام کی دای ما پیو غواړه او اینده کې ویو چې ان شاء الله بیا به دا کار وکوم ها زه مزه کوا د دې امی کار ټولو کې آسان شو بس تیر ګنا پریدا او دراتلون کې د پاره ځان ساته بس فإن الله غفور رحیم بس یقینا الله بخنه کوم کې مهربان دی الله پتا ته معافي وکړي دا د امی سړی توبه وا درېمه توبه د منافق دا هغه یو چوړې د نور امګران ده د منافق هغه وګوره سورۃ النساء 146 دی به اخلاص شروع کی منافقت به پریدي نو فاولائک مع المؤمنین پس دا کسان دی مرګری مومنانو سره دینه به الله اجر ورکړي خان الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستا او اصلحو خپل عمل برابر کو بیانو بیان وکا فاولائک پس دا کسان الله وی اتوب علیہم زبا میرا بانیو کم پاگئی باندی دلته خواغی ته پته نشتا او د خلکو په تیاره کې ساتلی دي کنه د چې وتا سوي نو هغه دا به صحیح نو اته چې هغه پوښي چې دا د خلکو خو مونږ غر کړی وو غلط عقیده راته بودلې و غلط خبره راته کړې و نو هغه به بیا لعنت وایي جهنميان ان کافران ټول به بیا په یو بل لعنت وي سورته عنکبوت لګراواله آیت 25 کې سورۃ العنکبوت 25 آیات داوود توحید د دې مخکنی باب په اخر کې او د دې بل باب نه مخکې په دې مینس کې داوود توحید راوړي او دا سوال راځي چې دلته په مسله د رسالت شروع ده او ریوړلا مسله د توحید نو دا ځکه چې مقصد د رسالت سره بیان د وحدانیت د الله دی او ربط د مخکې سره سره مخکې سره مناسبت دارې دا چې حالي ذکر ک چې هغه مسله پټه کړې و نو دا یې ګناه او سزا یې ذکر کړه اوس هغه مسله چې دا یې بیانول ډیر مناسب او ډیر لایق هغه ذکر کې چې هغه مسله د توحید ده و الہکم الہ واحد شاپور شیخ صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی پدې کې پنځه قسمه بشارت ده په دې آیت کې یو الہکم الله استاسو الہ نو الله زمونږ الہ دی الله وی زستاسو یې مخه سمه خسته خبره کومه وی چې الله زمونږ دی او الله وی تستا سو دی الہ یم نه بیا په سبحان کو الله وی تستا سو الہ یم دوی الہ واحد وحدت ذاتی یک یو الہ دی نو دا دویمه د خوشحالي خبره ده زکه د یو رضا کول اساني او د ګڼ رضا کول چې دین واغه ګرانی یا اختلاف پر هغه په وګدوالي او لنډوالي کې کله شپو دکې نو رز لنډه کې نو کله رز لنډه کې نو شپو دکې مختلف طریقې سره واختلاف الليل او اختلاف د شپې او نهار او د رزي او الکل کلتی تجري فی البحر او کشته هغه چې چلیږي رواني دي فی البحر په سمندر کې دا ګور اسمار یو ان فی خلق السماوات والارض دویم واختلاف الليل والنهار دریم والفلک التي تجري في البحر او کشته هغه چې روانې دي په سمندر کې به ما ينفع الناس په سبب دا چې پیدا رسي خلقو ته تجارتونه په کوي سفر په کوي سلورم وما انزل الله من السماء من ماء دا بان ما یدب علی الارض چې پر ازمکه ګرځي و وتصریف الرياح او پال زول ال زول د هواګانو کې مختلف قسم هواګانې الله لزی را لزی بعضی هواګانې هغه مخامخ راځي بعضی د مخالف طرف نه راځي بعضی خي طرف نه بعضی ګس طرف نه بعضی هواګانی یخی بعضی ګرمی بعضی تیزی بعضی په مزای بعضی هواګانو کې خیری او بعضی بے خیری د عذابی بعضی هواګانی هغه وریځو کې وباسي بعضی وریځې د یو ځای نه بل ځای لبوزي بعضو دا وریت صاحب کړی د په پیزا کې د هر یو خپل پیری بعض راځي مخ کې مبشرات زیر ورکون کې چې خلکو له زیر ورکی چې باران را روان دی والسحاب المسخر اتم او هغه وریت چې تابع ده بین السماء والارض او دا غي وریا ذکر چې تابع ده په ما بین د اسمان او د زمکه کې لآیات لقوم یعقلون په دې کې خامخا نه خد عبرت دي دا غي قوم د پاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي عقل مو خلقو د پاره په دې کې ډېر لوی د وحدانیت دلایل خو باز خلک دې ته نه ګوري صرف وخت تیرې دنیا کې او توحید نه پیژني ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا باز د خلکو نه غصوب دي يتخذ من دون الله چې نشي ما سوا د الله نه اندادا نور شریکان لرا يحبونهم كحب الله مين کې داغي سرا پشان د مين د الله باندې د باطل خدایانو سره د اولوهیت په شان مینا کې لکه په مسلمان چې څنګه الله سره مینا کوي والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې ایمان راوړی دي سخت په مینا کې د الله سره مشرک د خپل خدای سره دومره مینا نه لري اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دی آیت کی لګ اشکال دی ولو ير الذين ظلموا دا لو کم لو دی او دا یران فعل دی دا رؤیت کم رؤیت دی بصری دی او قلبی دی کرویت بصری شي نو هغه له بیا یو مفعول پکاري او کرویت قلبی شي نو هغه د پاره مفعولین پکار دي نو دلته خو نه یو مفعول شته او نه دوه شته او د دې فاعل کم یو دی دا ټول اشکالات دلته شته نو آسان توجیه کو لو دو قول دی چې یا لو دې شرطیه کلو شرطیه شي نو یرا دا فعل شرط شو لو شرطیه یرا فعل شرط رؤیت دو قسمه ده یو ده رؤیت بصوری په سر سترګو باندې لیدل د سر په سترګو یو شی دي ته رؤیت بصوری وایي دویم رؤیت قلبی چې زړه کې په یو شی باندې پوه شي انسان نو هغه نبی تعبیر په یعلمو باندې کیږي نو کداوله معنی شي چې رؤیت بصری دی نو معنی دا لو ير الذين کچرت لیدل وی هغه کسانو د سر پسترو رؤیت بصری کمو کسانو الذين ظلمو دا فاعل شو د یرا د پاره هغه خلکو چې کم ظالمان دي نو مفعول له یرا اوس کم د رؤیت بصری د مفعول غواړي نو دلته مفعول مقدر دی حال انفسهما څه شي حال انفسهم نو معنا بداشي ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب دا اذ ضرب دی نو دا خو شرط شو نو جزای شرط هغه محذوف ده د دې لو جزا محذوف ده هغه څه ده لعلمو څه شي لعلمو ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب خامخا دای په دې پوه شي وي چې یقینا قوت الله لره ده ټول او یقینا الله سخت عذاب والا دی یاد شو او دا یران فعل شرط او مراد د دې رؤیت نه رؤیت قلبی دی د سر سترګو باندې لیدل نه زړه کې پویدل پاره او رؤیت قلبی خو بیا دوه مفعول غواړي کنه نو دلته کې دا الذين ظلمو دا فاعل شو د یرا د پاره او دا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب دا دوړ جملې قائم مقام د مفعولین شوي دا د دوړ مفعولین په ځای شوي نو دا ټول شرط شو او جزاء به محذوف راو باسي لما فعل الشرك نو عبارت بداسي شي ولو ير الذين پس پوی دې په دې پوی دې چې یقینا قوت الله لره دې ټول او یقینا الله سخت عذاب والا دې نو دې به شرک نه کړي او درېمه توجیه چې لو تمنا یې شیشا پور شیخ صاحب نصر المرجان کې لیکل ده لو تمنا یا خدا الله خو افسوس نه کوي خدا تمنی من العباد دا چې یقینا الله سخت قوت الله لره دې ټول والله سخت عذاب والا دی نو دای په بیا نه فرمانی نه کولا دا جزام نه غواړي بیا سمانا شاپور شیخ شبلی کی مطلب دار کاش چې د مشرکانو دنیا کې د مصیبتونو او عذابونو په صورت کې د الله عذاب لیدلې وي نو دوی به د الله نه فرمانی بیا نه کوله خو الله ولا مهلت ورکو عذاب پیرا نه وس نو دوی ته غلط مطلب واغس دی ویل زمونږ د کوپر به صحیح کړه کدا صحیح نه نو موږ له الله په خوا عذاب را کړې نو دا لو تمنایه معنا شو بیا استبر الذين تبعوا دا بدل دې ظلمونا یا بدل دې زیارون العذاب نه کله چې جدا بکرش جدا بشي هغه کسان چې تابعداري کړې شو وا من الذين تبعوا دای کسان نه چې تابعداري ورل کړې وا ورأوا العذاب او به دې عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي په دې باندې تعلقات د دنیا الته به پیران او مریدان د یو بل خلاف شي بیا یو بل نه جدا شي یو بل سره به بالکل تعلق ختم شي د بی دینو خلکو تعلق بالته نه الته به بیا د یو بل دشمنی کوي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وای با کسان چې تابعداري کړې و کچر توې مونږ د پاره واپسې دنیا ته کاش کوم دنیا ته واپس تلې وې فانا تبرأ منهم پس جدا شي وو مونږ د دینا کما تبرأ منا لکه څنګه چې د جدا شي زمونږ نه بیا به افسوس وکړي چې ما بس پوه شوي نه دنیا کې ټول د دوی په سر جنګونه او فسادونه کول او دوی په سر نښتې وو او اوس دوی مونږ په ډاګه پرېښودو که نه اوهو اوس نشته دی مو قتلې ده نو چې دنیا ته تللی وی نو ما به دوی سره کتلی وی زه به د دوی په طرف هم بیا نه وی ورغلی خو اوس بیا دنیا ته خو راتل شته نه نو الله دا ارمانو له مخکې ذکر کړه چې ګورې دا ورځ دی را روانه ده قوم پرستی پریدا او کلیوالی پریدا خود حق تابعداري وکړه دې ته وګوره چې دا می امام دی او دا می نه دی او دا می د کلی دی او دا می د کلی نه دی او دا می رشتہ دار دی او دا پر دی دا ټول خبرې باندې نه الته به صرف د قران او د حدیث خبرې الته به صرف هغه خبرې چې پکې مې الله رضا دې ته سوچو کا بیا لګو ګوره دا تماشه مو ګوره خیر دی سورت اعراف آیت نمبر 38 کې وګورئ غته په کې بلم ناس ته لعنت اختها نو لعنت دوی په خپل مثل باندې په دین کې مشرک به د مشرک مرګره او کنه مبتدی د مبتدی نو ار تباری او په خپل جنس والا باندې نه د خپل مرګري چي دي په دې لعنت وای الله دې را ته دا خبرې کولې فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار الله مونږه تبا کړی واکې دې را لا خراب کړی فسوار کې الله دې ته عذاب د چند اورنا داول درخواست په پیدا شاګردان ورکی وای بالله خو دې خلکو خراب کړی سم کړی دی نو الله دې له دچان د عذاب دور نه ورکا قالت قال لكل ضعف الله ورته د هر یو د پاره په دچان د عذابي ولکن لا تعلم لیکن تاسو نه پوهیږئ ار یو له ولې دچان دی هغه له ذکر دچان دی چې په خپل گمراه او تیم گمراه کړي او تعالی زکه د چم دې چې په خپلم نه پوي دې او په دلیل بل پس روان وي تا خو دلیل نه کاته تا ول دا خپل دې ادا جی بس ما سره ډېر خکړی دی او دای کړی دی پس دې کا وقالت اولاهم لاخراهم او به په خواني رستنو تا لومبني رستنو تا استادان خپل شاګردانو تا پیران خپل مریدانو تا فما کان لکم علینا من فضل بس نشته تاسو به مونږ غوړواله مونږ هم بی دین یو تاسو هم بی دین یې ټول به پر اور کې پراته یو فذوق العذاب بما کنتم تکسبون پس وسکه عذاب په سبب داغي چې تاسو یې چې کم کسرون کاو اوس د خپل عمل سزا وسکه نو ګوره د یو بل په خلاف دا شان او ګوره لک سورته صافات آیت نمبر 27 درویشتمه سپاره سورت صافات آیت 27 ویشتم او به وای دا کشران دی خپل مشرانو ته شاګردان دی خپل مولایانو ته انکم کنتم یقینا تاسو وای په دنیا کې تاتوننا عن الیمین یومنا راتل بکول تاسو مونږه تان الیمین پتا قد سرا زورور وای نو مونږ تاسو دی نه بل وای نه شو تاسو را غتل کول مونږ ته د دین په شکل کې مونږ خو تاسو په دې دوکه کړو کنه چې مونږ ویل داسې کې توت پانی خو نه ویلي کنه ته هم سبق ویلي مونږ خو په دې دوکه شو قالو بل بل لم تکونو مؤمنین هغه ورته وي بلکې تاسو نه وای مؤمنان او بل معنا وای تاسو چې راتل بم کول مونږ ته ان یمین ما نفقسم باندې قسمونه به مراته خوړل یمین په معنا د قسم تاسو می زمونږ د په خدای په قسمی چې زمونږ دا خبره صحیح ده دا ومنه موږ ویل چې کې دې شي چې دا قسمونه او طلاقونه په خوري دا ورشتیا وي کنه موږ ته څه پتا و چې تاسو ظالمانو اسه قسم خوړل قالو ناغه مشران به وتوي مړه مون پری دی بل لم تکونو مؤمنین بلکې تاسو په خپل نوې مؤمنان خپل در پکې قرانه نو اسمو ګل یادوي وما کان لکم علینا من سلطان وما کان لنا علیکم من سلطان نو زمونږه پتا سبانه سزورا مونږ په زور نه وی راوسی یا نو زمونږه سره تاسو مقابله کې من سلطان څه دلیلا ما هره څه کتاب او څه حواله نو درکړي واصل هم د تجزیه خو بیان کو تا نو چل خطاو یا هم ته منګلت کې څو کړو تاسو برا پس را خلاص وي بل کنتم قوما طاغین بلکې تاسو یو قومي سرکشا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون یقینا دې په دغه وخت کې په عذاب کې بشریکی دا دوه مې در تراوالو قرآن دک دې د دې جګړو نه ها دا به بیا د استادانو د شاګردانو د پیرانو د مریدانو د مشرانو د کشرانو یو لوی مقدمه وي او بیا ځان له وګوره خیر دی وی دي تا سورته ابراهیم یوشتم آیات دی سورت قصص آیت نمبر 63 درش پہ تکے سورت سبا آیت نمبر 31 کے او سورہ احزاب آیت 66 67 او 68 کې د ټولو کې داري هغه مزمت دی او هغه جګړه ذکر کړی دا دلته وای وقال الذين اتبعوا ويبان کسان چې تابعداري کړې و لو ان لنا کچرته موږ د پاره کرتن دوباره واپس کېدل دنیا ته فنتبرأ منهم بس جدا شي وو موږ د دینا کما تبرأ منا لکه څنګه چې جدا شي دي زمونږ کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم دارنګ خیر تعالی تعالی د دې هغه بد اعمال یا سزا د اعمالو د دې حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په ځای باندې چې ته افسوس و بیا کې کوکی بکې او وخت باندې وما هم بخارجین من النار او نه به دی وتون کې د ورنا یا ایه الله یا ایه الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا یوحناس اوس مخکې سره ربط سره مخکې مسله وا د توحید و الہکم الہ واحد نو اوس وایي چې عبادت لایق خو هغه دی الہ هغه دی نو محلل او محرم هغه دی چې هغه کوم شي ته حلال وي نو هغه په ځان ما راوي او چې هغه کوم شي ته حرام وي نو هغه نه ځان وساتي توحید صرف دې ته نه وي چې بس یو الله له منځ او رکوع سجده خالی کوا توحید دې ته وي چې د دې سره سره چې الله کوم شي ته حلال ویلي هغه حلال وګڼي حرام او ته ویلي چې هغه ته حرام وي دلته شرک په تحلیل او تحریم وای ها چې په دې کې هم الله سره څوک نه شریک دی یا یوحناس ترغیب دې عقل حلال وتا یا یوحناس وی خلقو کلو خره مما فی الارض دا کلو کې دا امر د وجوب د پاره نه غوړي دا امر د اباحت د پاره دی حلال یو غني په ځان یې مارا وای حلال هغه ته وی چې حرام نه او طیب هغه ته وی چې ګنده نه ګندګي پکې نه بعض شی حرام بنئ خو ګنده وي نو عقل سلیم دا غیر نفرت کوي نو الله وی چې بندا ته چې کم شی خوري نو حلال به خوري حرام نه بزان ساتي او دویم دا چې پاک سیز به خوري ګنده سیز شری نو هغه نه به ځان ساتي دا وجه دا علما وی حلالا طیبا دا طیبا یا خو تاکید دی د حلالا د پاره او یا دا طیب چې کم دی نو په معنا د څه شي دی هغه شی دی چې هغه خوب مزیدار دی او پاک دی حلال وي او چې بیا پاک وي دا وجه ده چې احناف وایي چې کم شی عقل سلیم دا غي نفرت کوي ابا نه دا د سمندر سيزونه چې څومره دي د مینه بغیر عقل سلیم د دین نفرت کوي شمشتي سي اچینجی سي او د سمندر سپه او خنزیر سي د انسان د عقل چې ورته ګوري نو د طبیعت کې ته نفرت دی د احنا په مذهب دا چې دا ټول پلیت دي یو مې د سمندر سره پاک دی نور د سمندر چې څومره زناور بیا ټول پلیت دي او نور علما په کې لاوي چې جایز دي ولی چې هغه به حرمت نه لرل موږ یو چې عقل سلیم کې نفرت کوي بس هغه بس ده کنه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض اے خلق خری باز دا غسنه چې زمګه کې حلال او پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري من کوي د قدمونو د شیطان خطوات الشیطان کم شی چې د شریعت خلافي هغه ته خطوات الشیطان وایي د شیطان قدمونه ځان له غسته دې شکرانه کړې دې بیاض والا یا عامي خو خپل ذاتی قران او هغه غزان سره وړي راوړي یا دلته کې خو دې غدرس کې راوالي نو هغه کزان لیکل کوي نو خبره ده خو په نورځي او بل دار چې سبا تیریږي نو ورته یادېږي وو یو هغه ماشومان دي چې هغه ځان سره پنسل او بالپن راغسته دی او قرآن مجید د جمعات راغسته نو چې د جمعات قرآن مجید راواخلي او هغه پای کې لیکل کې نو نه یو راغسته نه پای کې لیکل نو سبا بیا غبل چا راغسته د بل راغسته نو پای کې لیکل کې نو دا خود نه دی د جمعات به بیا لیکلم صحیح نه ورځي نو دا قران مجید بیا په کې خلک چې تلاوت کوي نو هغه په کې د کنځ کې کرخي کړي کنځ کې نخي کړي نو تلاوت نه مباسي او لکه پاغلی کول بیا څوک نه کوي نو هغه ماشومان دې په قران کې لیکل نه کوي چې کوم خپل قران دې نه دی د جمعات وقف قران دې نه کې لیکل مکو واسطه دې نه نو ته په کې لیکل وکې سبا ته نه راخلې بل چا سره هغه ستا په لیکل سپي نو دا د قران مجید هغه قران کې به لیکل نه کې چې کوم ستانه دی چې ستا خپل دې بیاض والا دې عام دې او چې ستا خپل دې ته ځان سره وړي ولي کوي چې بیا د نه یریږي خو چې ستا نه د جمعات قران نه کې لیکل مکوي ښا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ولا تتبعوا خطوات الشیطان قرطبی وی یعنی ولا تتبعوا اعمال الشیطان تابعداري مو کوي د اعمالو د شیطان د شیطان د اعمالو اتباع مو کوي دارنګ امام مجاهد وای خطا یاهو د شیطان د ګناونو تابعداري مکوای امام سدی وای چې طاعت او نداغه تابعداري مکوای ابو مجلس رحمت الله علیه هي نزور فی المعاصی د ګناونو په کار کې نظرونه منښت مه منای دا د شیطان خوشحالي ده په دې کې انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو د پاره دشمن دی ښکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء او فحشا ما انکره العقل چې عقل سلیم نه مې یا سمنا اقوال سیئه او فحشا معنا افعال سیئه یقینا د حکم کې تاسو ته په بدی او په بهای او په دی باندې چې وای تاسو په الله ما غلا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ نه به دلیل خبره د پلارانو د نیکونو خبره د قران او د شریعت په مقابله کې پیش کول ته ته قران کې راغلی حدیث کې راغلی زمونږ استاد جی داسې ویلي زمونږ پلارانو او نیکونو به داسې ویل زمونږ مشرانو به داسې ویل لکه دلته وګوره وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا او ګوره دا بل راوړخه اضراب د پار د قران او د حدیث نه مني او د خپل مشر نه دا دلیل دلته دی دا دلیل سورۃ المائده 104 ایت کې بیا راځي سورۃ زخرف آیت نمبر 22 کې دا د دې غد دلیل دی اتباع الابا بس مشران جغت دا غره چرای په معنی بس دویم د دې دلیل دی اتباع زوان چې ته ته قران ومنه حدیث ومنه ما بنه منی او خپل ګمان پسې رواني ښه د ګمان خبر واحد یا مطلب ضعیف کسی ظنیت هغه وخت او نس په پریدي نس قطعی لکه سورته یونس آیت نمبر 36 کې لګو ګورې شپږ دیش کې نص قطعی په کار دی عقیده کې ان الله علیم بما یفعلون او بیا د تشانا سورته انعام کې بیا دا راځي سورته انعام ځان له بیا ګوره یو سل نه سل احتمایات دریم دلیل د باطل پرست خلکو دی القیاس الفاسد غلط قیاس نو قیاس کول لکه شیطان قیاس کړو نو دای دا په شان قیاس کوي دای دریم دلیل سلورم د دلیل د الافتراء علی الله په الله باندې دروغ جوړول او دا بار بار تیر شوی دی سورته اعراف کې بیا وګورئ تشتم آیات او سورت انعام آیت نمبر 138 کې او پنځم دلیل دی د اتباع الهوا خواهش پس تلل قران پریدي حدیث پریدي او خواهش پس رواني سورت اعراف یو سل شپږ او یا کې لګو ګورئ سورت الاعراف آیت نمبر 176 نو د دې د لاسه ګمرا شو قران حدیث پرې خودلو ان تورات پرې خود د الله ایتونه پرې خودل او دې په خپل خواهش په روان شو نو لاړ غرق شو د سپیونه مثال شو نو دا د باطل خلق سدي ادله یو دلیل پکې دا دی اتباع الابا هغه د قران او حدیث په مقابله کې مني قران پریدي حدیث پریدي خو خپل مشر نه پریدي دا خو باطل ډله ده د کفارو د مشرکینو او د قران دی آیت کې داغي سره راته بعض خلک دومره مخ کې لاړ شي چې هغه وای صرف قران او حدیث کافی دی او هغه داسې آیاتونه د ائمه په باره کې چسپانه او هغه وی چې د امام منل چې دي کنه دا اتباع الابا ده او دا شرک دی نعوذ بالله کته د امام ابو حنیفه تقلید کې یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل نو تا ته مشرک وای وای دا ته الله سره شریکان په ځکه ته د الله نه مانی او د ایمانی دا هم چې دینو دا خلک ډیر افراط کوي او غلطه خبره کوي اصل کې د دې نقصان دا دی چې دې تقلید پیژنې نه چې تقلید څه شي تا وي سوچو کا مشران دو قسم دي یو بی دین دی یو دیندار دی د بی دینو مشرانو منل د الله او د الله د رسول په مقابله کې دا شرک دی او دا زلالت او گمراهی ده دویم هغه مشران منل چې کم دیندار دی دا د دین تابعداري ده دا ګمړای نه ده دې سره به د گمراهۍ نه بچ کیږي نمونه لګو ګور رسته بیا خبره کو سورت یوسف لګراواړه وشا بنر دی یوسف علی السلام سوئی سورت یوسف آیت نمبر وګورئ هغه نه به راغلی تاسو ته خوراک چې در کول شي تاسو ته مگر ما به خبر در کړی تاسو ته په تعبیر د دې باندې مخکې دین چې راشي دا خوراک تاسو ته ذالکم مما علمنی ربی دا تعبیر د حبونو تاسو دواړو دا غنه دې چې خودنه کړې د ما ته زمارب نو دیوی وتبعت ملت آبائی ما تا بیداری کړی دا د دین د پلارانو د مشرانو زمان چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام نو د مشرانو خبره کې بيدینی هغه منل او خامخا کاغه په صحیح رواني ته دا غلطه ده یعقوب یوسف علی السلام ولې وی چې وتبعت ملت آبائی او د قران د دې ټکی لږ سوچ وکړه او لو کان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دا یو لرا خا آیت دی تابعداري کې د خپل مشرانو اگر کدا مشران نه پس شي د دین باندې کویږي او نه پکې هدایت نو معلومه شو که عقل پکې او هدایت پکې به معنا خو هغه دې کې به گمراهي چې نه پکې عقلي نه پکې هدایت چې نه خپل لار پیژنې او نه د بل باندې دا څه مشران ته نه چې پیږي په لار بیا په سزا کا نو باز خلک دا آیت په ائمه باندې چسپانه او رد تقلید د دینه کوي او عجیب دا ده زه خو په دې نه پیګم چې رد کوي د تقلید او بیا چې ته دې تاسو کې چې تاسو څه کوئ وي مونږه اتباع څه شي کوو اتباع او اتباع او تقلید کې فرق دی څنګه فرق دی اتباع محمود ده او تقلید مذموم دی اتباع ویل کېږي د چا خبره دلیل سره منل او تقلید ویل کېږي د چا خبره بی دلیل منل اول خدا به ما ته قران کې حدیث کې دا فرق وخه بس غټلې کدا پر قران کې حدیث چا ویلي دي امام ابن قیم ویلي دي چا ویلي دي پلان امام ابن قیم کوم پیغمبر دا خو ځان له یو مقلد د امام احمد ابن حنبل مذهب والا دی ته د امام ابن قیم خبره ولې پیش کړي ته خو اهل حدیث کا دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول نو دا اطیع الله دې کدا اطیع الرسول دا خو نو قران دی نه حدیث دا فرق اول ته نشي ثابتول او زید ته خیر چې تله اتباع ویل کېږي د چا خبره منل دلیل سره او تقلید ویلې کېږي بې دلیله نو دلته سوي بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بل نقلد هنا نه څنګه ټکه بل نتبع دې دا فستا دا غیره ده دا ته چې کوم شی کې دا غیره دی او کله اتباع دی او یار تقلید رب قرآن کې بشتا خان اصل کې اتباع هم محموده او مذمومه ده تقلید کې محمود او مذموم شته یعنی د چا خبره په دین کې منل اتباع هم ده او تقلید هم ده د تقلید تعریف څه ده اتباع الغیر د تقلید تعریف څه ده اتباع الغیر اولنې ټکی د اتباع نه شروع کیږي اتباع الغیر علی ظن انه محب د غیر تابعداري په دې ګمان کول چې ده په حق دی څومره صفه خبره ده سوچو کا اتباع الغیر علی ظن انه محب د غیر تابعداري په دې خیال کول چې ده زمانه په حق سپوي استا نه تاسو کوم چې ستا خو ګمان یقین چې دا پلانې زمانه خو کویږي په دې خبره دا خبره به منی کنه چې ستا یقین دی علی ظن انه محب په دې ګمان کې چې د زمانه په حق کې خره او خيار دې تکړه دې قابل دې خپوي دا هغه به منی کنه به کته وی چې یقینا د دار چې د په حق مان خپي او دا غنه باندې خپل خوخه کې حکمران شي چې ستا یقین دی چې د زمان په حق خپوي نو بیا په داغه تابعداري کول دا خو تا د حق تابعداري علا ظن انه محق کن نو کته وی چې اتباع په دلیل کې تابعداري را نو بل نه تبع سمانا وکړي ولا تتبعوا خطوات الشیطان نو شیطان کوم دلیل پیش کړو چې ته چې قران ولا تتبعوا خطوات الشیطان ها اصل کې اتباع مضمومه ده چې بے دلیل چا پس خبره باندې محمود ده چې دلیل سره باندې تقلید مضمون دی چې د قران حدیث مقابله کې د چا باندې محمود دی چې د قران حدیث د د پاره د پاره او د پوی د پاره باندې خو ګور لنډه خبره زه کوم ټیم ډېر لږ دی اصل کې دا خلک پوه نه دي دی خلکو ته دا وایي چې قرآن یو خبره کوي حدیث بل خبره کوي امامان بل خبره کوي دا دومره نفرت پیدا کوي دا غلطه خبره ده اصل کې تقلید څه ته وایي اتباع الغیر علی ظن انه محق د غیر تابعداري په دې خیال چې دا څه شری په حق باندې دی تقلید په کوم مسایلو کې دی تقلید من کو تعریف به منګ کو وضاحت به منګ کو کستا به بیا سه اعتراض بیا وایي نو تقلید دا دی چې کم مسائل غیر منصوص به دي سمانا د قران نه د حدیث نه د اجماع نه ای کې سنت صریح نه دی راغلی نو په هغه مسائلو کې موږ سکو تقلید کو د یو عالم چې هغه زموږ نه خپوي او هغه درجه د اجتهاد ته رسیدلې کوم مسایلو کې غیر منصوص بها چې نص کې نه نص معنا قران نه ثابت نه حدیث نه ثابت نه اجماع نه ثابت نه نو پای کې بدا مجتهد راولې کې قیاس وو لکه مثال په تور شراب خو قران نه ثابت دي چې حرام دي کنه دي کې خو شک نشته خو چرس کل څه حلال دي کاران پودر سکل حلال دي کاران دي اپین سکل حلال دي کاران چې څوک وایي چې چرس کل حرام دي پودر حرام دي اپین حرام دي نو مهرباني دې کې صرف په قران یا په حدیث کې د چرسو د اپیمو د پودرو نوم ماته وخی یو لا کوم نه نه په قران کې د دین راغلي دی نه په حدیث کې راغلي دی نو حرام خو دې ته وایي چې ما ثبت النهي عنه بدلیل قطعی لا شبهه فی دې شي ته حرام وایي چې کم شنن من په یقیني دلیل راغلی او په کې شوبه نه اوس دلته قران کې کوم ځای کې راغلي دي چې دا حرام دي حدیث کې کوم ځای دي اوس موږ متحرام وایو خو موږ ولې حرام وایو دې امامانو اجتهاد وکړ چې شرابو کې کم سيزو هغه په دې کې مو نو دای پاتې قیاس دا قیاس څه کار دا نو مشتهد کار نو نو موږ براولېږي چې دا غي دا خبره موږ ته صحیح کار شو موږ ومنله ځکه موږ ناروا وکړه ته خو متارام وای ته خو زمانه مخکې دې ته خو نسوار ته مرام وای ته خو سیګریټ ته مرام نو تا سره څه دلیل دی چرا خو دغه به وای کنه چې دا نشه ده نو نو یې هونه دراغله خو د نشي شی د نو زکارام شنو دا خو تا قیاس او تا اجتهاد وکړ اجتهاد چې ته کې نو هغه صحیح دی چې بل یو کې غلط دی اس یو خبره ده کنه نو یو من تقلید کو په مسائل غیر منسوسه وکي چې کم کې نس نه راغلي یو دویم دا من تقلید کو په هغه مسائلو کې چې پای کې نسونه شتا خو نصوص متعارضه دي څه مطلب یو آیت کې یو شان خبرې په بل کې بل شان یا یو حدیث کې یو شان خبرې په بل حدیث کې بل شان نو کې یو راخلی بل پاتې کیږي بل راخلی بل پاتې کیږي اوس بته د دې باندې عمل څنګه کوي نو موږ تقلید د یو امام د دې لپاره کوو چې په دې کې هغه کوم له ترجیح ورکړي دا هغه اصول موږ تراجح کاری هغه باندې عمل دا د دې لپاره چې نصوص متعارضه دي تعارض د دې لپاره موږ تقلید کوو او چې ته تقلید نه کوې نو ته دا د پکا لکه مثال په تور په یو حدیث کې راځي لا صلات لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب دا چې موږ نه کیږي چې چا فاتحه و نه وي او په بل حدیث کې راځي چې امام پسې په فاتحه نه وي او ځکه یې فاتحه نه بغیر موږ نه کیږي او دلته نه د دې تعارض څخه څنګه ده پکې یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام منع کړی د امتیازو نه په ولاړه بل حدیث کې راځي په خپلې کړی ته په تعارض ده دا د دې لپاره چې د دې امام تقلید دی لکه چې ته په دې دوړو حدیثونو باندې عمل وکړې دې کې تطبیق راشي هغه مسائلو کې چې په کې نصوص متعارض دي نو موږ یو راوافلو د امام هغه توجیه زموږ خوښ شي او موږ په خپل موږ ځکه نه کوو چې موږ کاندې کې پرې وځو غلط نشو هغه زموږ نه خپيږي علا ځوان نه انه هو محق هغه زموږ نه په حق باندې خپيږي موږ هغه پس روان شو موږ وروره تقلید د قران مقابله کې نه کوو مسائل منسوسو کې تقلید نه کوو موږ دانه دی ویلي چې امام سی وی چې مونږ کوا موږ والله ویلي خان بیا دا اصطلاحات دا خود علماو دي چې دا شی فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی دا مکروه دی دا حرام دی دا مباح دی دا اصطلاحات خود فقهاو دي نو تر ته دا وایا چې ته تقلید حرام دی دا حرام ته کې کوم ځای نه راوځي دا څه تاسو دا خو هم ته د فقهاو خبره پېښې بل لند خبرې کو تقلید به مونږ نه کو خو چې څومره علما دي صحابه زمانه کې تقلید وو او د صحابه نرستو د تابعین او تبع تابعین چې چا کې به اجتهاد درجه وابه مجتهد چې بنو نه به مجتهد خبره منله حتی چې نواب صدیق حسن خان صاحب دا غیر مقلد دی داغه کتاب د الحطه په ذکر صحاح السته هغه لیکي چې امام بخاری رحمت الله علیه هو د اصح قول مطابق د امام شافعي مذهب والا مقلد دی امام مسلم مقلد دی امام ترمذی مقلد دی امام ابو داود مقلد دی امام نسائی ابن ماجه مقلد دی محدثین چې څومره دي احادیث ماهرین هغه ګوره د امامانو تقلید کوي کدا ناروا و نه اول به دې ځان بچو کنه مفسرین ګوره نو چې څومره علما ګوره کاغه محدثین دي مقلدین کاغه مفسرین دي مقلدین که هغه مطلب صوفیا دي هغه مقلدین ما سوا د ابن حزم نه او ما سوا د داوود ظاهری نه چې څومره ګور نه هغه مشته شي یا به مستحیل یا به مقلدی نورور کدا شی شرک او ناروای نو مخ ورته خو له رست راغلی تا هغه ټول مشرکان کړل ته ما ته د خپل یو سند وخایا چې هغه تر رسول الله رسیدلې او پای کې مقلد امام ستا استاد نه نو ستا پړې زما غره وخایا خوستا سند ټول مقلدین دي او ته زه غیر مقلد ستا مشایخ ټول مقلدین استادان ټول مقلدین او ته غیر مقلد یو تحقیقی یو نقل تحقیقی والله کدی کې تحقیقی دا ټول ناقلی نه تحقیقی کتاب وګوره وګوره نن ته سبا کټا دا مو یې چې دا تحقیق لاري کړي خلک ورې غټ شیخ وو دومره تحقیق وکړه اونم د کتاب نه خې ځکه چې بیا علمیت کمزورې کی ها حواله بنوي ولی چې بیا علمیت کم بغیر د مقلد نه ته یو آیت مطلب نشي ویل دی یو حدیث مطلب نشي ویل ځکه چې ستا محدث مقلد او ستا مفسر مقلد تبو ابن کثیر لیکلی مقلد نو امام شافعی مذهب والا نه تبو قرطبی لیکلی دی هغه مقلد نه دی تبو دا روح المانی لیکلی اسوک دی تلوی خطیب شیخ یو تفسیر ما ته وخایا چې هغه غیر مقلد ده نشته ده نوروران دا ته چې کم تقلید یادې د مشرکان الحمدلله مونږ دا غیرت کو چې بل نه تبع مال پینا علی آباءنا او مونږ چې کم تقلید کوو هغه ته اخو توم کې خو زه دی یو کوم د امام ابو حنیفه او ته د شلو کې نو که زه یو ځل مشرک کېږم ته شل ځل مشرک شوې کنه دا داسې چې زه دی یو امام مقلد ما زه مشرک کېږم نو چې ته د شلو مقلد نو ته به مشرک نه چې زه د خیر القرون کې د یو امام تقلید کوم نو زه مشرک یم او چې تر سوال لسمه صدې د یو مولا تقلید کوي نو ته خو بیا سمره ته وې مانو ته خو بیا څه بل بنا دی ها زکه چې زه د هغه تقلید کوم نو زه ګناګار یم چې هغه خیر القرون کې تیر دی نو ته چې سوال لسمه صدې کې تقلید کوي نو ته بل کله نصاب شي دې ته سوچ وکړه کله وی چې دین یو دی او امامان چې دین هغه ګڼ دي سلور امامان دي نو حق خو به وي یا لکه د دې داسې مثال دی لکه دې جمعه ته سلور لارې راغلي دي ټول دې تر راشي دا اختلاف خو د صحابو د دور نه دی خو زه خو یې مزه چالو مون پریرا دین یو دی قران یو دی حدیث یو دی استاد اصول خو بیخي مختصره ته الله او ته رسول دی ولدل په کې د شمار نه سیوای تاسو د خپل ډلې لګي وشمار سو نه ډلې در پکې دي ار ډله د بلې نه خلاف اهل حدیث جدا دي جماعت المسلمین جدا دي انجمن اهل حدیث جدا دي غربای اهل حدیث جدا دي طلبای اهل حدیث جدا دي علا منهاج سلف الصالحین به جدا دي جمعیت شاطهین و سنن علا منهاج سلف الصالحین دا رنګي دا مړه خو چشماري نو دولس ډلې په داوا رحمي لیکلي دي چې بدای کی او ټول د یو بل خلاف سخت مخالف نو تاسو به یو شي ګر موږ بیا ومنو چې واقع ده تاسو موږ ته د خپل فقه یو کتاب وایي چې تاسو لیکل زموږ د احناف په ډیره فقه ده د مالک شته د شوافی او شته تاسو کومه فقه ده تاسو خو یو بل کتاب ولي کې بل وی زموږ سره په دومره مسایلو کې اختلاف بلې ولګي زما سره په دومره مسایلو کې چې یو راتین کوي دا زما نظریه نه ده بل وی دا زما عجیب ده دا وران تقلید منګه د قران او د حدیث مقابله کې نه کو منګه دې لکو چې د قران حدیث مقابله کې خطا نشو صحیح ده بعض خلک په ایمان نه قیم اعلان الواقعین کې دا ویلي دی او دا وی ته په اعلان څه پیږي اعلان الموقعین اول جلد 419 صفحه کې لیکلي دي و اما تقلید من بذل جهده فی اتباع ما انزل الله وخفی علیه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا محمود غير مذموم وماجور غير معذور وای ارچ هغه څوک دی چې هغه خپل کوشش کو د قران سنت په فهم کې خو په بعض مسایل نه پوي نو فقلد فيه من هو اعلم منه دا هغه چا تقلید یو ک چې هغه په ددن خپ وې ده هغه پس روان شو فهذا محمود غیر مذموم د صفاتو شو د تربت څوک نه وای معذور غیر معذور دله به ثواب ملاویږي دله په ګناه نشي امام ابن قیم خود دې تقلید قائل دی دارنګي امام ابن قدا تر دا تفسیر قرطبی په دې ځای باندې لیکلی دی وای تعلق قوم بهذه الايه في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لابائهم في الباطل وای بعض خلکو په دې آیت کې د تقلید چې کوم دینو مزمت بیان کړي دي او دا غي رد کړي دي وای چې الله د کافرانو مزمت بیان کړي دي چې د خپل پلارانو پسې په باطل روان دي دلته ګوره وای لزم الله تعالی الکفار چې الله د کافرانو مزمت بیان کړي به اتباعهم لآبائهم چې هغه خپل پلارانو پسې روان دي پس کې فی الباطل په باطلو کې و افتر بیا وی و اقتدائهم به فی الكفر والمعصیه او هغه د خپل مشرانو په کفر او ګناه کې تابعداري کوي وهذا فی الباطل صحیح دا رد خو بالکل په باطلو کې چې څوک رواني خو صحیح ده اور پسې سوي اما تقلید فی الحق فاصل من اصول الدین دا قرطبي لیکلي دي هر چې په حق کې تقلید دی ته یو امام خبره زکه مانی چې تا ته په حق ښکاری او ته چې زه خطا نشم ته په خپل ګمان پس روان شم او خپل سوچ پس نو په اصل من اصول الدین دا خو بیا صرف جایز نه د دین په اصول کې دا اصل دی وی تقلید څه ته وی خو د بل پړې په خپل غاړه کې چول ته وی نو دا امام مقلدین چې دا بیان یو د امامان چې د دای لکه ساتي هغه په کې پړې چول مونږ یو کې نه تقلید پړې چول ته نه وی انسان په غاړه کې چې ته قلاده وی دا هار دی استعرت من اسماء قلاده یا قلاده بخاری کې راځي دا هاري من په غاړو کې د سرو زرو هارونه دي او تاسو هیڅ شي نشته دا کې پړي خو بیا زستا خبره منم مونږه سوچ کړی دی چې کم ساوی کې پړې پر دې فصل لنځي هغه کنټرولي اتړلې ورانه نه کوي او چې کم ساوی پرانیستې هغه ډېر خطرناکي ها یحلونه عاما فیحرمونه عاما هغه کله یو ځای نه چپ یو کله بل ځای نه نن وی دا شی ناروا ده نو سبای بیا ځان لسکی جایز کی ولی چې مقلد خو نه غیر مقلد دی کنه چې سیر نه راغلی هغه بیا کینو هغه سارویم خره چې داغه په غاړه کې پړې داغه ساروی نه چې داغه په غاړه کې پړې نه پوه شوې ځکه هغه ورانې ډېر کوي نو وروره دا د تقلید په مذمت کې چې څوک وي دا بالکل په دې ایت نه دی پوه شوی چلو بیا اوس تفصیل کو وخت ډېر لګي الله والله و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل شي دیتا تابعداریو کوي دا چې را لګلي دی الله قالو بل نتبع ما البينا عليه اباءنا وای دی بلکې مونږ تابعداري کو دا وی چې مونږ دلی دی مونږ په خپل مشران یا علماء او لو کان اباهم اگر کې د دې پلاران لا یاقلون شیئا ولا یهتدون چې نه پويږي په شی باندې د دین او نه په سملارې ومثل الذین لن خبر او توکاس چې دا امامان چې دي سلو واړه مسلمانانو د کافرانو ویلو چې دا نه نه توبه دا خو ډېر غټ نیکان خلک تیر شوي دي موږ قدر کو موږ عزت کو رحمه الله سره وایو ښه عالمان که جاهلان عالمان ښه خلک کو که ناکاره خلک نه نه ښه خلک نو چې دغه نیکان خلک تیر شوي دي نو چې دغه شان نیک شو مخ بس دی که نه که نه چې موږ د هغې تابعدار شو که نه نو موږ هم نیکان شو که موږ به بدان شو سوچ وکړه لکه امام ابو حنیفه ته تم خسړې وی کنه دا غیر مقلد مو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک امام لکه دی وی دا ډېر لوی خلک دی او ډېر لوی خدمت یې کړي نو چې دا خلک خو نو چې دا کوم عمل او هغه شنما او کو نظر غلط شمه ته زموږ کښو اے نو بیا دې شی وران ک کنه چې دا خو نو زبم خیمو چې هغه خراب نو زبم سه نو هغه ته خو او ما ته زې منم ما ته خراب دی عجیب سره الله والله قالوا بل نتبعو ها دا موای چې تقلید شرک دی تاسو را علم دی او دلیل دی نو دا ته کټ کا بیا په یو خبره اعتراض وکړه چې دا خبره غلطه ده نو که غلطه هم وي چې او بالکل ورا دا یو خبره غلطه ده خو خلک دسې کوي په خوا به خلک ویل خلک د سپګو د پاره کمبل نسوځي خلک د سپګو د وایره وړي کمبل ته زپا کوي نو که تا ته داسې یو مسله کمزورې ښکاره کېږي نو موږ ټول تقلید ته شرک مه وایه هغه یوه خبره یاده کړه نو هغې نه به خیر دی خلک رجوع کړي که تا دلیل سره ثابته کړه که نه نو ته به ترې رجوع وکړې خو لکه ټول تقلید خو نه که نه صحیح ده چې ته بلکل تقلید نه مکمل منکر شي او هر سړی او ګوره زه عجیبه خبره دا ده چې یو سړی شیخ وي لکه زه به دا هم ویم که نه یو سړی لکه عالم دی او زه قران او تیار دی حدیث او تیار دی لغت او تیار دی مطلب چې دینو ځان ته سوي کنه کاغه وی چې زه غیر مقلد یم نو زه بیا خیر دی او هغه مون تقلید نه کوم نو هغه سړی چې هغه منظم نه ورسي ها څو منظم کته ته ماته د خپل منظور نو 50 غلطي به پکې او هغه د سره د بخاری او د مسلم دا نوم هم نشي پیژندې لیدل هم چرته په خوب کې نه چې دا بخاری څنګه کتاب دی مسلم هغه وایي وایي موږ په قران حدیث منو موږ امامان نه مانو موږ تقلید نه کوو نو ته خو تقلید نه کې خو د امام ابو حنیفه نه کې ته خو د خپل چلیم تقلید کې چې هغه ته وایي وایي او پاتې حال وایي چې هغه وی وایي نو بس نه وی چې هغه وی لاس پورا کوو نو بارکه چې کته کې ته خو د تقلید کې ته خو یې تکلیف د هیڅ نه کوم چې نه کینو خو بیا خو به ته بیخي په کندو کې سړی ته څنګه تکلیف نه کینې تا سره علم شته نه تعالی لفظي ترجمه درځي نه د حدیث درځي نه د حدیث مطلب درځي نو چې ته تکلیف نه کینې ته بس ته ټول تکلیف تکلیف وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویل شي د تابعداریو کې دا چې را لګلې دی الله چې درس کې بغیر مطالعه نشي کولای ته زه غیر مقلد د پښتو تفسیر نه بغیر نشي کولای کارابي تفسیر د چا کې خود نه بسودم تشین کېږي او تم یې زه غیر مقلد مې سړی افضل وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویل شي د تابعداري او کېداري کافر هم صرف ستا وازونه اوري په دې باندې عمل نه کوي سمون کان دی بکمن چلاګان دی عمر لاندې دی په هم لا یاقلون پس دې داخل نه کار نالي یا ایه الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اوس خطاب خاص پس خطاب عام نه یا ایو الذین آمنوا ایمان والا کلو خره انمی حرام وای طیبات ما رزقناکم مخیا یوحنا عام خطاب عام خلق تم حکم چې حلال خوري حرام ما خوري دلته مؤمنان تم وای یا ایو الذین آمنوا ایمان والا کلو خره من طیبات ما رزقناکم د پاک مال هغه نه چې رزق درکړل موږ تاسو ته چې دا حلال وګڼي او په ځان یې مه حراموي نو سوی چې کم حرام دي دا غي نه بزان ساتي نو حرام سدي هغه دادي انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی دا الله تعالی پتا سو مردار او دم او وینا ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر سوال انما د حصر د پاره دی او دلته صرف څلور محرمات دي نور نشته نو جواب محرمات خو ډیر دي دلته انما د حصر راوړ ځکه چې د خلکو دې ته حرام نه وي حلال غنن زکا الله وی چې حرام دی اصل کې خدا حرام یا دې سره د حصر ټکی راړه د دې عظمت ته اشاره ده چې دا ډېر لوی حرام دی یا دا په تمام وادیانو کې حرام نو زکا انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی د الله پتا سو المیتتا مردارا او دا غي پوره تفصیل به سورۃ المائده درې آیات کې بیا راشي دا غي اقسام انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی د الله پتا سو المیتتا مردارا ودم او وینا ولحم الخنزیر او غصد خنزیرا کم مړه ساروی دي چې راغي خلل په جایز دی حلالول نه غواړي یو پای کې ده السمک مې او دویم دی ول جرات ملخ مې حلالول نشتا او د ملخ حلالول نشتا مې راوړي سر ژوندې او چې ساتي وته بس به کټکوا وخورای دا نه چې اول به بسم الله الله اکبر وي او کسر دې کې حلال نه کړو ګنې بس دې مردار دی او دا نشان مولا فهم دی ها بس دا بغیر حلال اول نسری چې مړو شو بس پرې او بعض ظالمان ډېر ظلم کوي نعوذ بالله ژوندې شری او بیا یې وو ته ورځي ته بالکل ناجایز دا سزا دا حیوان لودا ناروا دي حرام او ملخ ګوره دا عام نه چې کلمې کې دا نه وایي هغه دا غټ غټ ملخان دي دا دي سید او کدامی نو دینه بدا ګندونه لري کې بیا پاک خلک د دې وړل جایز دي کې سړی خو یاد اکثر د پسونو باندې راتله قاف سالی ونه غټ غټ ملخان او دو قسمه ویني هغه چې دینو سری پاکي دي یو دا عینه چې وته مونږ وایو الکبد او ما دا عینه چې وته وایو او بل الطحال دا تورې چې ورته وایي دا پاک دی او جایز دا تورې وینه ده او دارنګ دا عینه چې ورته موږ یو داغ وینه ده جام وینه ده دا حلال ده او د دین بغیر هغه وینه چې کما وبېږي نو هغه حرام ده ساروی لاله او کما وینه بېږي نو هغه پلیتم ده او حرام ده او دمن مسبوحه سوره انعام 145 کې راځي هغه وینه بېدون کی ساروی دې حلال کړ او بیا چې کله غوخه کټکې نو هغه غوخه کې سروالي کنه وینه هغه غوخه پاکه ده او دا یې غوینه او سرخیم پاکه ده کپڑے سره ولګي د کپڑے نه پریتې او کچر ته دی ونه وینځل او دغه شان د کټوي کې واچلا کټوي کې سرخی راځي دام څه ګنا نه ده ادا ماهرین چې کوم دي کنه دوی غوخه بوینځي نه دا چې وینځي او دینه غزای ته ختم شي بیا د کوس پاتې شي دا دغه شان چې دینو په خوان نو دغه بوغواله ویلي ټیک ته کنه کله وینځي وینځي نو ګنا پکې نشته او کله وینځي نو څه نو وینځي لکه ګنا نشته صحیح ده بس دغه شان په خوا بس هغه وینه پیدلې ده پلیته دا پاکه ده صحیح شو احلال ویل کېږي رفع الصوت تا کبیر کې امام رازی وی الاحلال رفع الصوت دا د आवाज او چتوالی ته وی د هلال ته هلال ولی وی دا میاش چول کې راخدار شي ځکه چې څوکم دا ویری کنه نو یو بت چې وی چې رایت الهلال میاش ویلی دا او خصوصا د روزې د میاش دې کې بولا لګه گزاره کې د اختر پاره کې بیا غنا بیا ټول وې رامنډه کې رامنډه کې میاش مې لیدلې دا وې ها به ټول ته ګوري نه نه اوس بډې کم خلک ګوري او پاکته کې بیا یو نه ګوري نو دې ته هلال زکه وې چې دا سوپوی دي کنه خاص کر د روزې او د اختر بیا نه ټینګي یو میاش مې لیدلې دا مدارک وې ذبحال الاسنان او بیا لیکي ول احلال واصل الاحلال رفع الصوت احلال ویل کیږي आवाज جتول تا اے رفع الصوت به للصنم قرطبی لیکلی دی ای ذکر علیه اسم غیر الله چې د بل چانم پیاز شو او بیا لیکي ول احلال رفع الصوت دا دې د پاره وایم چې بعض خلک هغه دا وایي چې وما اهل ما نماز بها کم شی چې د غیر الله په نوم ذبح شو هغه مردار دی نه چې ذبح شو هغه خود مردار دی خو چې یو شی د ذبح سره تعلق نه ساتي لکه الوا ده نو خو څوک نه راځي او دا رنګي پراټی دي چې ده نور څه سيزونه دي او هغه راوړي نو دا به حلالي کنه نو د چې ما ذبح منم کې نو خو نه دي مذبوح شوی وې دا خیر دی نه چې کم شی باندې د غیر الله نوم یاد شو کاغه لالی یو کنا لالی مطلب کدا لاله ور شي نم دې هغه مردار شو واشه په دې باندې دیو جن شامل کړي دي سبم جل دا نه وی چې ګنې بس خالی شی ناروا دی چې کوم حلال شو نو وخورا دی وی په شی یقینا غ نظر چې واقعي کی د اکثر مړو د پاره د اکثر عوامونه اوانه چې راغستې شکم دراهم او شمی تیل او دارنګ داغه پشان نور سيزونه مما ينقل الى ذرائح الاولیاء الكرام هغه چوړې شي هغه درگاونو د اولیاء کرام ته تقربا الیهم وهو بالاجماع باطل وحرام د پاره د دې چې ځانځ دې کې غیتا دا په اجماع د علماو باندې باطل او حرام دي وقد ابتلى الناس في بذلك او په دې باندې خلق مبتلا دي لا سیما په هذه الاثار خاص کر په دې زمانو کې اوس خدا شه ډېر اوس خو چې د بل کار نه نو بس یو څو خخت کېده او ګمبدګې غونه جوړ کوي دلته په خو یو بابا وخه داسې کار به روان شي چې یاد وساتي ها هیڅ شی به پکې لاندې نه څوک لګو تر نه وړي بس مزه کوه بیا دومره نظرانه او شکرانه به یو یا یو څو چوپ یاد کا ها چې هیڅ سم د لنو درته یو څو چوپ یاد کا او الله دو نظر به مشهور شي دا خزه غسړې دو نظر مشهور کې چې توبه واسه پوه شو یې که نه نو بس یو څوک نیټ کې ورکوي او کس ته راشه ته په ځان څه چل کوو زبر باندې دمه چې مو بیا را پاتې ها پوه شو او دا خلک خو بیا تش نیټ تناسي بس په یو ورځ کې به دومره مشهور شي چې توبه وباسي تا دا پته ده دا څه لپاره دی دم کې نیټ ته ضرورت دی اوس خو چې څوک چا باندې دمه چې نو بس نت به ورکړي او بیا وې دنه تاسو کا د بیمار ورو شو دنه تاسو کا د بیمار ورو شو دنه نو بل وی چې بس پړې شلې ما او ته ورسوا زم بیماری مکه خدای مې روغ ادا بیا حقیقت کار شي ورستا زه خدا شي نډیر نه ګورم خو یو سړی ورسې یاره خو د ګیری نه د سپلې برش جوړ کړو کنه او قسم دې چې باز وخت ما سوچ کو چې دا وس خزه لکه سړی اخته دومره او جامې به پکې د خزو واچولې ها دا به پتن لګی چې سړو جوړه به واچلو کړه خزو او شپ شپ پیر به وتاوی بل کار وینو چوپ چوپ چوپ چوپ چوپ بدا شی وو نو سپیکر کې به پوکې کو چې ټول خلک شو واو پوه شئ او خلک په پسونو خلک وو ته ناس او خلک باندې پورې جوړېدل جوړېدل بس خو بس دا خلک د خدای غر کړی دي چې جوړي یو کنه جوړي یو خلک چې دې ته ګوري بس هغه یې دغه شی دې زبب جوړي هغه بل ورځ یو کس ورغلې دی کده ته یا قران یادی یا وته یو ایت یادی یا وسره سعلمی او خلقو ته سرکار وي شپ شپ سرکار شپ شپ سرکار به نقاب ته او ورو شپ شپ سرکار چې د نوې سر نشته اوس یو خزانه تل راشي چې معنی سرور لکوالي او بلوي زمانه دونه د ګنا غستې او بلوي زمانه دومره غستې او زما غشانې ما ډوخانې ما بل دی خزه جړل وې زما پلار د خپو بیمارو کس چلو نزوې د جوړونو بیمارو ما او سلور لک روپې زمانه شپ شپ سرکار والی او زه اوس ما قشانه بیمارې ما د خدای لپاره مال ته دا پیسې والی ها دال دی نو سورو ته بل کار نه چلیږي بس شپ شپ یاد کا په خدای یقین وکړه چې کور کې بده نمبر نه دومره خلک ورا رواني چې د حد نه سیوا الله الله خاجی وای په دې دور کې خلک په دې مرزونو کې مبتلا دي شامل کړي دي چې دا شی ولې حرام دی ویلي وجوه په دې کې یو څو وجوه دي کنه منها انه النظر للمخلوق لمخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز یو وجدار چې دې انسان دا د مخلوق د پر نظر وکړ ومنها ان المنظور له میت والمیت لا یملک بل ته چې نظر وړې کنال تا نو دا خو ته دا مې داغه د نوم منلې نو هغه مړ دی نو مړ خو د شي مالک کې دی نشي نو ستاسو د شي دغه مالک نه دی او ستاسو د خیال چې دی مالک دی بلکې د دې دا خیال دی چې دی زما په حال پیږي زمونږ په قهاو یو مسله لیکلې ده مسله دا ده چې یو سړی لا وارث دی وارث یې نشته مړ دی او دا غریب پتم نه لګي چې دا څوک دی څوک نه دی یا غریب دی وارثان نشته هو غریب دی او دا غي شي درک نه لګي مړ شو نو دا د کفن کې یو سړی د زکات په پیسو باندې وایي نو دا زکات کی کنه کی ګنې بدل زما ته چاته لا کوله کوی ته مړ دی زکات پیسې د کفن له پیراړو مې نه ولی د فقهاو دا مسله ده چې زکات کی تملیک شرط دی یو سړی به د هغه شی مالک جوړی چې ته ورکې او مړ چې نو هغه د خپل کفن مالک نشي کېدی هغه نشي قبض کولای یعنی هغه د هغه مالک نه دی که سبا غل راغی وړي کې به بچ کولای نشي نو لہذا زکات نه دی وسه خیرات ته کوي نو دي یا دی یو غریب لور کی غریب دی قبض کی نو هغه غریب دی خپل طرف نه مړي لګي اور بیا هم زکات نشي خدا سي نه کیږي داري نو دا مړې خو د سره د خپل د دې منظور شي مالک هم نه بل دا ومنه انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالی و اعتقاده ذالک کفر شامل کلی شامل دویم جلد درې سلور سو نه حاضر سم سبا وې بل دا وجدا کړه دې سړی دا خیال چې دا مړ چې دې د مرګ نه پس هم تصرف کوي دا ورکه مالدار بشه بیمارونه بخلاص شم مصیبتونه نه بخلاص شم دا بشي نو د مر نه پس چې چا تصرف یو سړی مني دا بغیر ظاهری اسباب دا خدا الله صفت دی چې الله بغیر ظاهری اسباب تصرف کوي د مړي خو اسباب ختم شو کنه نو وی اعتقاده ذالک کفر دا د کفر عقیده ده خان نو نظر بل غیر الله په نوم نه مانی کتاب التوحید کې 27 صفحه کې یو روایت نقل کړی دی دا امام امام احمد په کتاب التوحید کې نقل کړی دی او الکفایه د خطیب بغدادی دا روایت نقل کړی تاریخ ابن شهاب وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دخل الجنه رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب نبی علیہ السلام وی چې یو سړی جنت ته د یو مچ په باره کې دننه شو او یو سړی جهنم ته د یو مچ په باره کې تلو نو دته چا ویل چې دا څنګه نبی علیہ السلام ته چا ویل وکي فذالک یا رسول الله اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا څنګه د یو مچ په وجبانی یو سړی جنت تلاړ او بل جهنم تلاړ نبی علیہ السلام ته ویل مر رجلان علی قوم لهم صنمون تیرې دل دو سړي په یو قوم باندې دا قوم یو بوتو چې د هغه نه به افوا سو کم تیرې دا نو یې به علی اجازه ورکاو چې اول د بوت په نوم باندې سو کی نظر پیش کینواله نو هغه دواړه چې تیرېدل نو دې ته وی چې قربا شاوي په دې لار خو زه خو دواړه قرباني وکړي چې شي پیش کړي بیا بالاسي نو دا ته وی چې موږ مسافر یو او موږ سره څه شي نشتا د خدای غریبانان او ملنګان موږ سره درک نه لګي څه شي پیش کړي نو هغه وته وی قربا ولو ذبابا یره څه خو پیش کړي کنه کنور وسم نه کیږي یو مچ خو پیش کړي کنه نو دا یو مرګري وی لمړه ایف زو بابا مش پکې سي دا خدای یو چې بدري بوله راوړي سو نو بس لا سي دا سي کو اته اسن دا سي نه ډیری کنه جلا دې دا سي کو نو مچ راوړي مړې کو بس وې دا د نظر شو بس هغه ته تزا اے پریو هغه بل ته وای چې تم پیش کا هغه وای ما انا لاتقرب لغیر الله نیم ز چې د الله نه بغیر د بل چا د پاره څه شی پیش کما تم واحد د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم نظر نه معنا دا شرک دی ښا ناغه نه پرې خود نو راوی نو نه شهیدی نو چې شهید یې کې چې مړ شو نه جنت ته لاړ او هغه بل د دې په وجه باندې جهنم ته لاړ چې دا مچ تا ته دومره سپکاره شو چې تا د غیر الله په نوم ورپېښ کړ نو د دې په وجه جهنم ته ورس نو د غیر الله منسته باندې خوري او نه به معنی دا شی حرام دی او منلې شرک دی ناروا دی دیو جنا او مقصد دا چې غیر الله ته پیزا نږدې کوي تقرب د غیر الله مقصد دا سړی مرتد شو او دا مردار دا ذبیح د مرتد دا دا مردار دا بنخوري دا رنګ تذکرۃ الابرار والا لیکي والذابح مشرک وذبیحته میتۃ علا لهم کې مشرک دی او داغي دا ذبیحه چې دا هغه مردار ده دا بنخوري ځکه وای چې وما وهل به لغیر الله هغه چې आवाज وکړې شو د پاګې باندې د پارا د تقرب د غیر الله فمن استر غیر باغ ولا عادل فسوک چې محتاج شو غیر باغ پدا سے حال کی چې نه دی نه فرمانی کون کې د الله ولا عاد او نه د حد نه زیاتې کون کې فلا اسم علیه پس نشته د هیڅ ګناه پاګه باندې د دې څه مطلب دی فمن استر غیر باغین ولا عادل غیر باغین غیر مستحل لها چې حلال ورته نه وي ولا عادن غیر مکسر فی طلب ما ابیح له مظهری وی چې کم حلال کم ول الله جائز کړی دی چې د اغه نه سیوان نه خوري څه مطلب یعنی مطلب دا دی یو سړی د ولګي مړکی نو د مرګ نه ځان بچ کولو د پاره دل دومره خوراک جایز دی چې صرف دې په د مرګ نه بچي دا اضطراری حالت دی خان دی وخت دې حالت ته زونه رسی او کدا چې چرته وشي نو یو سړی دی چې هغه باغی نه دی چې حلال ورته نه وای او د حد نه زیاتې هم نه کوي معنی چې صرف دومره وخوري چې د په آباد ته ورسي د ګناګار نه دی په دې حالت کې ګوره دا ترتیب بداسه شوی چې یو سن ګور مخکې سونه ذکر شو حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله دا صرف د غیر الله نظر ته بنا چې دا سه حد ته ورسی چې دولګي مړکیږي نو تعالی مردار صدا هغه جایز ده خو مردار سره بسکه جایز به ورته نه وي مردار به سو جایز وي لکه څنګه چې مردار ته ناروا وي پلیت ورته وي او دومره بخوري چې خالص ته پیوشي ته په دول مرګ نه بچ شي نو مردار باندې سوزان مړي نفرت خو دشته کنه صرف یې چې مړ نشمه نو څنګه چې اول به مردار وګوري نو چې مردار نه و نو بیا به وینه وګوري چې وینه نه و بیا به د خنجر غوخه وګوري چې د خنجر غوخه نه و نو بیا به د غیر الله نظر وګوري اوس په شی په ترتیب باندې دا ترتیب وګوري دا نه چې ته دا مردار خو پلیته ده دا نه خورم مینم پلیته د خنجر خو دا غیرم غټ پلیته دا غیر الله دا خورم دا خور دا, دا. دا فردا نه دا نه غیرم سیوا پلی کړه پوه شو پرې خا غیر باغین ولا عادین غیر باغین غیر متلذذ بها لذت په نه حاصلې ولا عادین او نه د حد نه ته تیرې کون کې چې تشو تیرا سي چې نن راته اجازه شوه دا چې سم ځان په موړ کا نه دا څه باندې کې دا یو نیم سړی کنه چې چا خیرات لاړ شي بیا په خپل خیرات کلی تشو ته ورسې یا زنه چې تم غیر الله نظر تکین او تشو ته ورسې چې بیا به ته مقرازی یا بدل جوس مقرازلی یا غیر باغین نو وی دی چې په داسې حال کې غیر باغین چې نه دی دی باغین یعنی چې بیا بیا خوري بغیر ضرورتا نه غیر باغین چې بغیر ضرورت خوري ان ګورا وګه نه دی وبسوي لګه پکې وخوري او عاد دې توي چلته او تپروت دی بیا بیا راځي یا باغین دا معنا چې په لګه کار کیږي او ډیر خوري عاد دې توي چې وی خوري تن بیا ځان سره واخلي دا وړولم ځان سره ویسو ها وې هغه له به وېسو چې برکت د پاره ته هغه وی وچکو نو دا ناروا ده بیا صرف ال توفران او دومره چې ته په باندې تورسي څوک چې محتاج شو غیر باغی چې نه نه پرمانی کوونکې د الله ولا عادو نه د حد نه زیاتې کوونکې فلا اسم علی بس نشته نه ګنا پاغه باندې په دې خوراک بیا مسله بیان شو چې کې نظر د غیر الله او د دې بیانول ډیر ګران دي نو زجر به کتمان ورکه چې ګوره دا باندې پټه دا بخار کې ان الذين يقينا كسان يكتمون ما انزل الله چې هغه پټه هغه چې را لګري دی الله من الكتاب د کتابنا ويشترون به ثمنا قليلا ورکه په دې باندې دا دنیا لګا ورکی په دې مکتوم باندې په دې پټ شو باندې دا دنیا لگا وی تاوان مې دې کدا ښکار کوما اولای کدا کسان ما یا کلون فی بطونهم الا النار نا چې په خپل خېټو کې مگر ور لرا ولا یکلمهم الله خبر به ان کې دې سره الله یوم القیامت قیامت پرځو دا عبارت ده د الله د غضب نه چې الله وو ته ډیر غوسه او د دې کلام نه مراد کلام د رحمت ده ها ځکه سوال راځي دلته وی چې الله وو سره خبرې نه کوي او سوره مومنون کې وقفوهم انهم مسئولون ویدروي تپوس کیږي تپوس وکیږي سوره مومنون 107 کې بیا نو جواب دا دی چې خبرې دوه قسمه دي یو خبرې دي د رحمت دین خبرې دي د غضب دې سره الله د رحمت خبرې نه کوي پات پات شوی د غضب خبرې د غصې خبرې د دې د ملامت کولو خبرې خو به په کومه خبره چې دې ته خوشحالي ملاويږي داسې خبرې به وسره نه کوي ولا یکلمهم الله خبره باندې کوي د اونه کې د سره الله یوم القیامه پرز قیامت ولا یزکیهم نب پاک د الارام ولهم عذاب الیم د دې پر د عذاب دردناک حدیث کې راځي درې کسان دي لا یکلمهم الله یوم القیامت چې الله باغې سره د قیامت پر از خبرې نه کوي ولا یزکیهم ولو مذاب علیم نبی پاک او غیله بدرنا کذابی سوق دی شیخ زان یو هغه واده کړي انسان چې هغه د واده نه پس زنا کوي د تبا الله ډیر پکاري یوې خزه خاون شته او داغه نه بعد زنا کوي د تبا الله ډیر وسنګ دویم درو خو هر چاله ګناه ده خو د چا بس مجبوری نو بادشاہ ته خو د ملک بادشاہ ظالمانه ته ولې درو وای ستاسو مجبوری ده د بادشاہ نن به له اوچت شو کی چې ته دا غنه یې دې ته درو ویل او تکبر خو هر چا له ناروا دی خو ځکه یو سړی سره مالی دولتي نو دې به هغه ته ګوري په ځان باندې پیږي نو زمستی به نو غریبا تا کې تکبر د کم ځای نه راغی نو دې درې خلکو ته الله ډېر وسی اولائک الذین دا کسان اشتراو زلالت بالهدى چې غوړې کړل گمراهي په مقابله د هدایت کې ولا عذاب بالمغفرة او غوړې کا عذاب په مقابله د بخنه کې فما اصبرهم علی النار سشه دې چې کلک کړل دی لره پاره عمل باندې چې سبب دور دی اصل کې معنی څه شی دی چې صبر یې کړل ټینګ یې کړل دی لره په اور باندې یعنی په هغه عمل چې سبب د اور دی ذالک بان الله دا عذاب زکه ورکی الله یقینا الله تعالی نزل الكتاب بالحق را لګل دی کتاب په حق باندې نو دای پای کې اختلاف وکړ په اختلاف مقدر براو باسي وان الذين يقيننا كسان اختلفوا في الكتاب چې اختلاف کړی دی په کتاب کې لا په شقاق بعید خامخاغي په خلاف لری کې د حقنا د مسلمانانو سره یا د خپل انبیاء سره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اوس د دې ځای نه درېمه حصہ د صورت شروع کړي دوی حصے خلاص شوي خان دیم درېمه حصہ دا رواني 253 253 تم آیات پورې پدې کې د الجهاد په سبیل الله او قوانین ذکر کوي د جهاد دا ایسه چې دا دام سلور بابونه ده اول باب آیت 195 پورې ده په دې کې اول لس امور ذکر کړي د پاره د تهذیب الاخلاق پنځه متعلق د عقیده سره او پنځه متعلق د اعمال سره یعنی پنځه متعلق د عقیده او پنځه متعلق د نور بدن ابا دې کرا شله سمو بیا د ملک د اصلاح لپاره سلور قوانین یو قصاص من الظالم دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی 180 کې درې مسئله صوم له ارتباط النفس روزه مسئله چې ستاسو نفس مضبوط شي او ته بیا آرام نظام ساتي 183 کې او سلورم انهی عن الارتان الرشا د رشوت نه منع دا به ذکر کی په آیت 188 کې چې دا څلور قوانین رالل مجاهدم سم شو ملکم سم شو نو بیا اعلان د جهاد او علتونه به ذکر کې د جهاد او بیا به ترغیب ورکې انفاق ته اجمالا په 195 کې الله ویلی سلبر ران تولو جوحکم قبل المشرق والمغرب ندنی کی دا چیڑا ویرا لوی تاسو مخون اخپل پا طرف دا مشرق او دا مغرب باندی ليس البر ان تولوا وجوهكم نسوار يهود بويل چې لوی دي کی دا چې بس بیت المقدس ته مخ وګرځي نسواراو بويل لوی دي کی دا چې بس د مشرق طرف ته مخ کی نو الله وی صرف په مخ ګرځول نه دا تمام عقاید او اعمال بزان کې راوستلی حمل د صرف وصف په ذات مع الوصف ناروایی ځکه ولکن البر من امن بالله لیکن خاوند نه کوي داسې بکی زل بر لیکن خاوند نه کوي هغه سو به چې ایمان راوړي په الله والیوم الاخر او پرز د اخرت ګور شمار یو من امن بالله هغه سو به چې ایمان راوړي په الله دویم والیوم الاخر او پرز د اخرت دریم والملائکه او په پرشتو د الله سلورم والکتاب په کتابونو باندې جنس ده ها ټول کتابونه او پنځم والنبیین او په پیغمبرانو دا پنځه د ایمانیات سره تعلق ساتي عقیده سره اوس پنځم تعلق د عمل وات المال علی حبه ذوی القربا چې ورکه مال لرا سره د مینې د د مال سره ذوی القربا خپل خپلوان ته ګور وات المال علی حبه چا د خځې سره مینې که نه خځې سره نو خو چې څومره ګټي نو ماښام هغې ته دا سنبال کړه بس د ده ټوله مینه د خځې سره ده چا د بچو سره مینه ده نو چې څومره راوړي نو په بچو یې لګي چا ګاډي سره مینه ده نو یې په دې به ګاډی علم د چا د ځمکې سره مینه ده نو دې وي په دې به ځمکه علم د چا د یو څه سره کور سره مینه وي دې باندې به کور جوړوم مینا ده کنه او د چا مینا د الله سره د نو چې د ګټینو د الله په دینه لګی دا څوک نشي لګولې د ګټلو نه دا لګول ګران کار دی ښا د کدا څوک نشي کولای ګټل خو سره کې سات چې پاس منډي وای کله کې ګټي او کډې لګول دا چا کار نه دی دا ډیر ګران کار دی ورکی مال لرا علا حبیه زمیر مال ترازی کا سره د مینې د د مال سره هغه مال لګي چې کم د تخوګ دی محبوب دی اصل چې خپانه خبره شي کنه چې زیاتی شي نو جمعات شي چې کم جوړه په د باندې وړه شي یا د د استعمال نه لګ ځانو ته بد ښکاری او چاله ورکو غریبانو الله کدا دې نه ویل نه ورکول دا دکانداران دونه پر افلام ودی کنه چې دلته تور شو ټوکې ته اخلي ټوکې جوړه ته اخلي نو دې به ته چې ځان لاخلې ته چا لاخلې دا خیال نه چې ته ته ځان لاخلې منو به بدل اخی خیر اخلې چې ته چا لاخلې منو دا دا خیر دا وځوړ ځکه چې چا لاخلې بیا په بخښه نه لیکل ماله چې څوک جوړه راوړي راغله پرې د مزان له خپل اله ولی چې دومره بیکار راوړي چې ټیلر لې ویسي نو هغه استاد دې نه خدای نه ګندلې پیسې پیسې والا دې دا وګټي کیږي نه ولی چاله چې اخلي نو خشه راخلا غره دې چې چاله اخلي نو بیکار اخلي او چې ځان لاخلي نو بیا وي په دې کې مې هم په خانه شو لخوا په ټول لین کې به وم نه وږي او چې بل لین کې بس یو لاره واخله چیرې وي نه محبوب شی به ورکه بیکار شی نه چې کم شی تاله څوک راوړي او ته په خوشحالي د څه بل لوي سره دا نه قران وی ولا تیمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذي د بیکار شی تاسو مکوا چې ته خرڅې خو چې تاله څوک راوړي کنه نو ته ته نه اخلي لا ته مې زو پیه کې شرمېږي واسه ته واه نه چلا به ورته ابې کې نستا او تړل کی دا څه نه اچر نشه رسید تاسو نه کیتا یا ثواب د نه کیتا چې جنت ته تر دې چې خرج کې بعد د هغه سنه چې تاسو سره مینا دا محبوب شي په خرج کې درې معنا وآت المال على حبه ورکی مال لرا على حبه سره د مینې د د د ورکولو د مال سره چې په کومه راځي د الله په دین ولګي کنه په هغې ورځ ډېر خوشحاله وي نن یې ډېر خوند وکړ یار ولې وایي نن مې د الله رضا لپاره پکې ولګولې او چې دی په کومه ورځ ولګوي په هغې ورځ وایي یاره نن مې طبیعت ښه نه دی ولې مړه بس را بند شوم یو ځای کې او چې چنده را واخلئ نو بیا تر پاسې دیم نو شوم او بس پیسې رانه ولګېدې تا ویل کول چې ده کنه دا غریب خیرات مو کو ثواب یې مونږ الله تعالی په نیت پیسې ما اجر درکې کړ یو عالم لیکلی دی چې سخی او بخیل چاته وي نو هغه لیکي چې بخیل دې ته نه وي چې پیسې نه لګي او سخی دې ته نه وي چې پیسې لګي کله کله داسې وشي چې سخی غریب سره بنئ هغه ډوونه لګي او بخیل بډې ډوونه سخی اصل کې هغه چاته وایي چې هغه سره پیسې هسته یا نه خو چې پیسې په کوم راز ولګي په دین او د الله د رضا لپاره ډېر خوشاله نه مې ډېر خکار وکړ او بخیل دې ته وایي چې پیسې ولګي اگر چې وی لګي دا نه چې نه لګي خو لکه چې وی لګي نو خپای غریب ماخام د بیا خېټه کې دړي پوه شو یا الله یو په لاس ورکې خو دستونه پی وی لګي ما کار بیا کو تشماري چې دا دومره دومره ولګي دغه بخیل نو آت المال علی حبه ورکې مال لرا سره د مینې د د مال ورکول سره چاته ذویل قربا خپل خپلوان ته ولیتاما او ګور دا مصرف به پیژنه زمون په خیراتونو کې اکثر خپلوان نه ښه او چې خیرات کې ته مصرف به پیژنه چاله له موږ د خپلوان ولې موږ شلی د خفګان او د غسینا چې خپل څه شی ورکو موږ چې دې کته شي نو خبرې بل یو چې څه هو چې خپل چت نشي هغه یو کس ویل پدې ګاډي وی لیکلو چار سخبل او سوځي بل کنه هر سخبل او سوځي بل نو په بل ګاډي لیکلو چار سد بل او سوځي خپل دا هغه نم خطرناک شو هر سد بل او سوځي خپل نو دا ګوره زمونږ د خلک اسی بس خدای کار دی بل سړي سره بخي خپل خپلوان نه دي رور رور وراره خورای ماما پپوزي رشتہ دار بس د دې کوشش وکړای چې د ته ترقی ملاو نشي کاغه خفيږي کنه موږ بس یو تا ولې یار دی ولې خش زمون پښتانه په دې غرض دي چې دې کلم د خپل مال حساب نه قسم دې دې روزانه د بل د مال حساب نه نه کومړه دون پیسې وګټلې نه نه یو زوی بار تللې او بل زوی دل تللې او هلته کور جوړ کول ته زما کاغذ ته دوت دون کاروبارونه خپل کاروبارونه وته راخاري نو ټول عمر د بل د مال حساب که تخپل عزت غواړي خپل ترقی غواړي بل ته کوی مکه قسم دې ستاب الله ټول کارونه برابر خپلوان خیال ساته غریب چې دی دوه وجې دي یو به پکې د خپل ولی وشي بل به پکې ثواب هم دل ډېر ملاو شي خیرات هم دی وشي ولیتاما زمون خیراتونو کې هغه چا په سکاډونه زی چې کم سړی سره ټیم نه ښه هغه وایي سو کو پلانیم راته وینا کړی دا پلانیم کړی دا اوسګار نه اجری به ولا کوو هغه ولا ځري او غریب یتیم او فقیر هغه راته نه وي په پلاني پروګرام یې زوال زمر کله خوراک مې پکې و نه چې زمونږ واده او بیا پروګرام یې راته مونږ یې کو هغه غریب ټول اورس چې نو سوچونه کوي چې خدایا دا ولي اوس خو خلک د مالدار قدر کوي یو ساده سړی ساده نو خيار دعوت له چا کړو نو هغه لال چلال ساده کپو کې لال چانه پیژاندل غټ غټ خلک راغلي وروره پیر پتون والا او تای والا څوک ته کاکال ته نه پاسل ته ملمانه کې نه غزه کې کې نه ولته نه پاس یا غزه کې کې نه پټول خیرات کې دا غزه نه ځکه خیرن جامع شولې وي هغه پوه شو چې شیخ بل شان دی کور ته واپس راغی او جامې لري کړو ته یو پیټ پتلون اور سے برابر کړو یو کافي ونه لاس کې واغست او بیا څه سرویس بوتانه پالش کړی واچو بیا چلار اوس ټول خلک استقبال کې سیب دلته کې نه دلته کې نه ارزه کې ځای ملاوي ده چې کې نه است ډوډۍ ولا کله راوړه وخی یو ډوډۍ یو تلکاریانی دغه ډوډۍ واخلي په ترکارې کې لمده کې په جامو راکا وخه راوالي په جامو یې مګي هغه رامنډه کړ چې سیب قیمتي جوړه ټول ځان له وړه کړ داسې کې هغه دا زما ډوډۍ نه را جامو ډوډۍ نه را جامې په مړو ما ځکه چې ما وختي مراغلی مکه چاره ته سقم کوم خدا تاسو دې جامو لور کوي نو لکه چې دا په کې غوړې کوم شیدا دې چې یتیم په کې غرق دی غریب په کې غرق دی خیرات خو دې خلکو باندې پکار زمو په خیراتونو کې د دې ځای نه وي بوښوي وات المال على حبه ذوي القربى ورکی مال لرا سره د مینې د د د مال سره یا د الله سره یا د ورکول سره خپل خپلوانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او دلار مسافر ته غټای ته وبګي او بیا نه د دې خلکو خیال وساته ما وابن السبیل دلار زامن ابن السبیل سوق دی دا چې د الله په لار کې بندي بس مجاهدین وی غازیان دي دارنګ طالبان دي د علم د دې خلکو خیال وساته زمونږ که ارسو کې یار دوست راغی خو خراس کار دی کو هم ملمانه خو مولانا او طالب ته څوک ملمانه وایي چې باندې کې نه بس قسمت کې دی ورا بشي پوه شوي او وظیفه به ولا خلق راغون الک دې خلکو باندې و خوروا دې لراوړه ستا په مال کې به الله برکت واسي چې کم د الله ملمانه غریب سره راغلو سړی له کوڅه جوړ دی ته وې زه الله ملمانه هغه وی تا کور خطا شوی د الله کور جمعه دی دا زما کور دی نو دی وی د الله کور دا غره بس کې نه پکې ښه وابن السبیل او دلار مسافر وسائلین او سوال کوم کی سائلین اغیلم ورکا و پر رقا او پازادولو د غلامانو کې دا مصرف شو یو چې مال په دې خلکو ولا غوا دویم دا څه وایي چې دا نه چې زکات نه بغیر چې د روپۍ نه ورکې ستا به زکات کېږي نو بیا به تا هغه ورکې زکات په خپل ځای دی هغه په تا فرض دی چې ته د الله سره مینه کې نو د زکات نه بغیر هم د الله په نوم ورکې و آت المال زکه مخکې وي والموفون بعهدهم اذا عهدوا سلورم پورواله کون کی په وادو خپل کله چې وادیو کی دا الله وعده به پورا کوي د رسول وعده به پورا کوي د خلق وعده به پورا کوي والصابرین فی البأساء والضراء او پنځم صبر کون کی فی البأساء په حالت د لوګي کې وزرای په حالت د تکلیف د بدن کې غریبی راځي نو صبر وکړي بیماری راځي نو صبر وکړي وحین الباس په وخت جنگ کې کله کافر د طرف نه سختی راځي جنگ راځي پای کې بم صبر کوي اولائک الذین صدقوا دغه کسان دی رښتینی و اولائک هم المتقون او دغه کسان دی متقیان اصل مؤمنان رښتیا خلق دغه دی رښتینی او دغه خلق متقیان دي الله دې دغه شان ایمان د ټولو نصیب کړي نو دې کې د مجاهد د اصلاح لپاره لس اصول پنځه متعلق د عقیده پنځه متعلق د عمل او پسې بیا د عمل د اصلاح سلور اصول له ټیم خلاص دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین